د مجاهدینو د تربیوي سیمینارونو په مناسبت د عالي قدر امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور حفظه الله پیغام. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آله واصحابه اجمعین وبعد مجاهدینو وروڼو! السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تعالی دی وکړی چی د صحت او عافیت په جامو به پټ یاست دا چی زحمت مو ایستلی او په کلنیو تربیوی پروګرامونو کی مو ګډون کړی له الله تعالی ځخه درته کامل کامل اجرونه غواړم الله تعالی مو دی د جهاد په لاره کی او د اسلامی نظام د قیام په مقصد ټول تیر کړی مشقتونه ستړیاوی تندی لوږی بی خوابی زخمونه قیدونه، خپګانونه او هر ډول تکلیفونه قبول او منظور وګرځوي. آمین یا رب العالمین. مجاهدینو وروڼو! د اسلامي امارت د مشرتابه له خوا د مجاهدینو بالخصوص مسؤلینو لپاره د دا ډول تربیوي پروګرامونو د تدویر مقصد دا دی چې مجاهدینو ته د ستر عبادت جهاد په اړه لازم شرعي او فقهي علم، د قتال فی سبیل الله آداب، له عام ولس سره تعامل، د نیت اصلاح، اطاعت او دغسې نورو ضروري مسایلو په اړه شرعي ارشادات او لارښوونې بیان شي. شرعي مسئله دا ده چې کوم مکلف مسلمان په کوم عبادت یا دنیوي کاروبار باندې مشغول وي، د هغه عبادت یا معاملې اړوند شرعي علم او مسایل زده کول ورباندې فرض عین دي. مثلا کله چې یو مسلمان بلوغ ته ورسیږي او مکلف شي نو لکه څرنګه چې لمونځ ورباندې فرض دی همداسې د لمانځه شرعي علم هم ورباندې فرض کیږي تر څو لمونځ په سمه طریقه ادا کړي نن سبا چې موږ او تاسو په یوه خورا مهم عبادت یعنې جهاد باندې بوخت یو چې دا داسې حساس عبادت دی چې په دې کې انسانان وژل کیږي د خلکو په ځانونو او مالونو باندې سلطه او برلاسی راځي او که له چا سره د جهاد لازم شرعی علم نه وي نو ضرور به په خطراتو او سرکشی کې واقع کیږي نو ځکه زموږ او ستاسو لپاره خورا اشد ضروري ده چې له دې فرصت څخه په استفادې د جهاد لازم شرعی مسائل زده کړو. د جهاد په آدابو، مشروعاتو او ممنوعاتو باندې علم راولو، د اسلامي امارت د مجاهدینو لایحه چې د شریعت مطهره په چوکاټ کې جوړه شوې او مجاهدینو ته یې په ټولو مسایلو کې پوره وضاحت کړی، باید چې په اهمیت یې ځان پوه کړو، په هره ماده یې سر خلاص کړو او په پوره دقت او توجه سره یې عملي کړو. نو زموږ له خوا هم تاسو ته دا توصیه ده چې په تربیوي دورو کې په پوره شوق او اخلاص سره برخه واخلئ، د علماء کرامو او مشایخو درسونو او وعظونو ته پوره توجه وکړئ، د هغوی خبرې، نصایح، لارښوونې او مهم شرعي مسایل د امکان تر حده له ځان سره یاداشت کړئ، د ځان لپاره یې معمول وګرځوئ او خپلو نورو مجاهدینو ته یې هم ورسوئ، ترڅو زموږ مقدس جهاد لکه څنګه مو چې شعار دی، واقعا او سل فیصده د شریعت مطهره په چوکاټ برابر شي او په جهادي صفوفو کې له شریعت څخه هیڅ ادنی مخالفت او تعرض هم ونه لیدل شي. مجاهدینو وروڼو! تاسو ته بهتره معلومه ده چې جهاد یو عبادت دی او په هر عبادت چې اجر او ثواب مرتب کیږي نو دا تر نیت پورې تعلق لري چې هغه عمل یا عبادت په کوم نیت ترسره کیږي. نو که غواړو چې جهاد مو واقعا جهاد فی سبیل الله وګرځي په دنیا کې د الله تعالی د نصرت وړ او په آخرت کې ورباندې لوی لوی ثوابونه او درجات مرتب سي نو تر هر څه مخکې باید خپل نیتونه اصلاح کړو له نیت څخه باید ټول مادي او دنیوي اغراض لکه منصب، شهرت، دبدبه، غنیمت، واکمني او دغسې نور مقاصد وباسو. بلکې یوازنی هدف مو باید صرف او صرف د الله تعالی رضا او د الهي نظام حاکمیت وي. د نیت له اصلاح وروسته چې کله د عمل ډګر ته ځو او عملاً په جهاد لاس پورې کوو، نو په دې مرحله کې باید دې ته متوجه واوسو چې هر عمل مو باید د شریعت او حنفي فقې په چوکاټ کې وي. لله الحمد شریعت موږ ته هرڅه واضع کړي له هرچا سره د تعامل شرعي طریقه معلومه ده موږ چې وایو د جهاد مقصد مو اعلاء کلمت الله ده نو تر ټولو لومړی باید کلمت الله یا شریعت پر خپل ځان عالي او حاکم کړو په هرڅه کې باید شریعت ته غاړه کښېږدو په جهاد کې باید ځاني اجتهاد شخصي مزاجونه یا افراط او تفریط ورګډ نه کړو بلکې یوازې د شریعت تابع واوسو، په دې باید ټینګه عقیده ولرو، هغه څه چې شریعت یې امر کوي زموږ په خیر دي، که څه هم ظاهراً د چا په مزاج درانه تمامیږي. په جهادي امورو کې شریعت ته په التزام سربېره باید له الله تعالی ځخه وېره او تقوا هم خپله خاصه وګرځوو. تقوا خورا ستر صفت دی چې د الله تعالی په نزد د انسانانو د عزت لپاره معیار بلل شوی دی. هر څوک چې څومره زیاته تقوا ولري الله تعالی ته به همدومره ورقریب او د الله تعالی په نزد به عزتمند وي. د خپلو امیرانو اطاعت، په کشرانو ملګرو شفقت، د مشرانو ملګرو احترام، له عامو وګړو سره ښه چلند، ورورولي، ایثار، خدمت، تواضع، حلم، عفوه، امانتداري، حسن تعامل او حسنه اخلاق نور هغه ښایسته خویونه دي چې هر مجاهد باید ورباندې ځان مزین کړي. ځکه مجاهد باید د عامو خلکو لپاره د واقعي مسلمانۍ نمونه او مثال وي، تر څو یې نور خلک پیروي وکړي او د ده د عالي شخصیت او حسنه اخلاقو په برکت خلک اسلام او جهاد ته تشویق شي. هغه د الله تعالی بندګان یا عام مسلمانان چې زموږ تر واک لاندې سیمو کې اوسي له موږ سره مخامخ کیږي، زموږ اداراتو ته مراجعه کوي او یا په یوه نوعه ورسره زموږ تعامل راځي، باید په دې پوه شو چې دغه بې وسه او بې دفاع خلک زموږ په لاس کې امانت دي، دوی الله تعالی موږ ته راسپارلي او موږ ورباندې حاکمان یو. دا زموږ لپاره لوی د ازمویښت ځای دی چې موږ له دوی سره څرنګه چلند کوو. که خدای مه کړه له دوی سره د کبر، غرور، بد اخلاقۍ او له شدت څخه ډک چلند وکړو، ضرور به د الله تعالی د قهر مورد ګرځو، ځکه الله تعالی په خپلو بندګانو هیڅ نوع ظلم د هیچا له خوا نه قبلوي، نو ځکه باید متوجه واوسو او د نبوي فرمان په مقتضا چې فرمايي، بشرو ولا تنفرو يسرو ولا تعسرو خلکو ته د خوښۍ خبرې وکړئ او نفرت مه کوئ، اسانۍ وکړئ او سختي مه کوئ. بايد له خپل مسلمان ولس سره د حسنه اخلاقو، عاطفې او نرمۍ ځخه ډک چلند وکړو تر څو هم الله تعالی راڅخه راضي سي او هم د خپل ولس ملاتړ راسره وساتلای سو. د روانو حالاتو په اړه باید ووایم چې لله الحمد د الله تعالی د فضل او نصرت په برکت د اسلامي امارت مجاهدین د بل هر وخت په نسبت په ښه حالت کې قرار لري. د هیواد په بیلا بیلو ولایاتو کې الله تعالی مجاهدینو ته سترې فتحې ورنصیب کړي دي او لا هم د فتحو لړۍ جریان لري. د دښمن مختلف النوع دسیسې چې غوښتل یې مجاهدین ورباندې پارچه پارچه کړي، د اسلامي امارت بنیادونه کمزوري کړي او د مجاهدینو مورال مات کړي، لله الحمد دغه ډول ټولې سیاسي، تبلیغاتي او جنګي دسیسې له شکست سره مخامخ شوې دي. د اسلامي امارت صف واحد دی او هره ورځ یې بنیادونه د ټینګښت او استحکام په حالت کې دي. نو ځکه باید د الله تعالی شکرونه ادا کړو او له تیرو حالاتو په زده کړه باید په راتلونکي کې د دښمن دسایسو ته متوجه واوسو. د تیر کال په جریان کې که کوم وروڼه خپه شوي وي یا د څه وخت له پاره له اسلامي امارت څخه په فاصله کې پاتې شوي وي باید د امکان تر حده کوښښ وشي چې قناعت ورکړو، خوشحاله یې کړو او د اسلامي امارت له متحد صف سره یې وصل کړو. زه د اسلامي امارت د مؤسس او زموږ او ستاسو د محبوب رهبر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله دا خبره یو ځل بیا را ژوندۍ کوم او وایم چې موږ له هیچا سره شخصي دښمني او تضاد نه لرو، زموږ دوستي او دښمني یوازې د اسلام د مقدس دین د اساساتو پر بنا ده. څرنګه چې اسلامي امارت بېلا بېل کمېسونونه او شعبې لري، نو نظامي مجاهدین او مسولین باید له ټولو امارتي اداراتو سره همکار واوسي، مجاهدین په نظامي عملیاتو سربېره باید د دعوت او ارشاد یا د دښمن د افرادو په جلبولو کې هم پوره همکاري وکړي، د معارف په برخه کې د هېواد ماشومانو او ځوانانو ته باید د شریعت په چوکاټ کې د دیني او عصري تعلیم زمینه برابره کړي. همداراز په ټولو کاري برخو کې باید د خپل توان په اندازه د جهادي کارونو په پیشرفت او بهبود کې ونډه واخلي. په پای کې باید یو ځل بیا واضح کړم چې زموږ تګلاره الهي شریعت او نبوي تګلاره ده، هغه چې موږ ته یې مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله ژوندۍ بېلګه وړاندې کړې او زموږ لپاره د دستورالعمل مثال لري، موږ له شریعت پرته بله تګلاره نه لرو، زموږ بېلا بېل دښمنان د اسلامي امارت د بدرنګۍ لپاره قسما قسم تبلیغات کوي او په راتلونکي کې به هم ډول ډول حربې وکاروي خو موږ باید په صراط مستقیم برابر، هوښیار او بادرکه واوسو. د دښمنانو د تبلیغاتو او وسوسو اچولو پروا باید ونه کړو او یوازې خپل مکلفیت او کار ته باید متوجه واوسو. الله تعالی ته امید دی چی ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کی به د ښو فتوحاتو شاهدان یو. د تیر کال جریاناتو د دښمن قسما قسم دسیسو او د اسلامی امارت بریا وښوده چی لله الحمد الهی نصرت له موږ سره دی. موږ په اسلامی نصرت ټینګه عقیده او باور لرو او پر دی مو ایمان دی چی که موږ پر شریعت برابر او محکم پاته سو نو هیڅ دښمن به پر موږ غالب نسی او همیشه به بریالی یو ځکه الله تعالی فرمايي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق الله العظیم نو راځئ چې په الهي نصرت په اتکا سره په قوي ایمان او عزم د الله تعالی د دین د خدمت لپاره خپل تعهد تجدید کړو. خپل نیتونه اصلاح کړو او یوازې د اعلاء کلمة الله په خاطر په قوي عزم او لوړ مورال پر دښمن د وروستي ګوزار لپاره تیاری ونیسو. په پای کې یو ځل بیا خپل سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم او دعا کوم چې الله تعالی دې ټول اسلامي امت له ورپېښو مشکلاتو خلاص او مجاهدینو ته بری ورنصیب کړي. الله تعالی دې یو ځل بیا په ټول هېواد د اسلامي نظام وړانګې خپرې کړي او الله تعالی دې زموږ ځورېدلي ولس ته د اسلامي نظام تر سیوري لاندې آرام، عزتمن او سوله ییز ژوند ورنصیب کړي. آمین یا رب العالمین.